الله الرحمن الرحيم باب الصبر یو ربط می تاسو سره تاسو ته ویلو چې مخکې بیان د توبې نو توبه کې یو شرط داو چې آینده کې با د دکی ګنا نه ځان ساتي الله صبر ستوي ورونو عقل او شرع چې د کم سیز د کولو تقاضا کوي نو د هغه کول او د کم سیز د نه کولو چې تقاضا کوي د هغه نه کول دي ته صبر وي شرع چې د کم سیز د کولو تقاضا کوي د هغه کول او چې د نه کولو تقاضا کوي د هغه نه کول او عقل چې د کم شي د کولو تقاضا کوي د هغه کول او چې د کوم شي د نه کولو تقاضا کوي دا نه کول دي ته صبر وي لکه شرع د موس کولو تقاضا کوي نو موس کول دا صبر دی شرع د شرک نه کولو تقاضا کوي نو شرک نه کول دا صبر دی عقل وای چې کولاړه غلم کوا امتیاز مکوا شرع هم دا وای ندی نکول فناس تکوا عقل هم دا وای چې فناس ته نو لګ دا آسان وای چې ولاړ جو بس هر څه بازار نه ولاړ او صبر شیخ القران رحم الله درې قسمه ګرځولې دي علامه ابن قیم رحم الله کتابونو کې مم لیدل دي داسې نورو کې یو صبر علی الطاعت پتابدارای باندې صبر کول یو صبر عن المعصیت د ګنا نه صبر کول او یو صبر علی المصیبت په مصیبت باندې صبر کول بالصبر والیقین تنال الامامه هغه د بی دینه د پاره صبر کوي نه تر دین د پاره ولې صبر نه کوي غالب شفاعه باندې په صبر کولو کې ولګی کنه دا مطلب دی از بیرو صبر کو یا لطاعات والمصائب عن المعاصی کا تشتی زماری کی یہ والا کسی نے بکرا لے فطاعات صبر کو یہ مصائب بانی معاصیونا او صابرو مانا غالبوهم فلا یکونو اشد صبرا منکم غالب شي په کفارو باندې په صبر کې چاغي زمانه ګورو زور ور نه شي هغه د بی دینه د پاره د کفر د پاره دی او ظالم د جهنم دی او ته دین د پاره نه دی هغه د بی دینه د پاره کوشش کوي ته دین د پاره کوشش نه کوي غالب شي په دې باندې په صبر کولو کې او بیا کوونه بیا قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف خامخامون با ازمیخ کو پتاسو ملګری بدل وجنی والثمرات فکمواری دی میو باغ ته بدل اور لګی والثمرات بچی بدل وجنی زکه دا بچی هم ثمرای وبشر الصابرین خوشخبری ورکا زیر ورکا صبرناک و تپ مصیبت بانی صبرناک و تاپ تاد باندی صبرناک و تاد معصیتنا عمر سے وی نعم العلا نعم العلان و نعم العلاوہ غریبی اب تفسیر کے تجربہ نعم العلان عدل انڈی تولی صلوات یو انډې شو لکه د اوغ یو طرف ته رحمه بل شو آفرین شاباسه او خاص رحمت او عام رحمت او بیا کله سره انډې خو تړلې باري تړلې نیس چې پکې درګي کیږي دا وکور لولما اولای قوم الموسدون دا ته سربارې وي دا چې لا د پاسه کو سیم په په ولا غمور کو لګاو چې اولای قوم الموسدون دار څه ملاوي کې په صبر باندې باب صبر لګي کې نه لګي والآیات فی الامر بالصبر وبیان فضلی کثیرۃ معروفۃ ډیر شی دی ډیر آیاتونه دی چې چاته معلومی ډیر آیاتونه دی قران کریم کې ځان لري ګورا واصبر وما صبرک اے کنه واصبر وما صبرک الا بالله شکر شي قران واصبر وما صبرک الا بالله هغه دا چې باب الصبر کستا فکری مخ کې د غزنانا دی صبر کړو دار الله تعالی ته چې دناغا الله سزا ته حکم ته وړاندې کړو صبر کړو ځان دارنګي د آدم دازوی چې د نخله په خاورو ډکیږي بل سبانه نه نو صبر کوا صبر کوا صبر کوا دارنګي مسلمان دی شهید کو نه هغه جنت تلاړلو او بس کا کنه ته صبر وکړه دې نارو نه توبه واسه چې تم جنت تلاړ کې باب صبرې ولګي ته کوم لګي دو ربط کار دې کنه الطهور شطر الايمان سمانا صفائی چې دې نو دې دومره اجر دې لکه دې ایمان د نیمه غوندې دې ایمان یو پوره ثواب دې یو نیم ایمان ثواب دې نیم ایمان د ثواب دا د پاګای دې زتا تنه هم چې طالب وروره کتاب دې پاک ساته مدرسه دی پاک ساته نو لوخي دی پاک ساته جمعه دی پاک ساته نو روميات دی پاک ساته نو ټوخره دی پاک ساته الطهور شطر الايمان په دې مسو کا عمل کوي نو غنورا چې کمزوري چې قدر دا و کی بس نو هم نه تلاوتونه دی الله دی موضوع کې نه ذکرونه شته دی او نه چلنو تاجدونه شته دی نه اشراق دی نه زحا او الله دی موضوع کنه والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله سر میزان دکیږي اوس یو الحمد لله چې وای نو بس دور ثواب در ملاویږي لکه د تل ډکو او سبحان الله والحمد لله تملأ او تملأ ما بين السماوات والارض سمانا سبحان الله چې وای الحمدلله چې وای دومره ډېر ثواب دی لکه د اسمان او د زمکه ترمنځ د دې ثواب کې دا ډک شي پاره باندې والصلاه نور مزرنا ذات چې مسکه نه وروخانه والصدقه برهان او صدقه چې دا برهان دی دا یقین دی او په دې کې تاسو تاسو سمت نه دا دلیل دی چې دا سړی ایماندار دی د دې ایمان دی چې مال به الله تعالی په دې اجر راځي نو ذکر صدقات کوي او چې نی ورته خو یقین دي چې ایمان یې کمزور دی والصدقه برهان صدقه دا دلیل دی په ایمان دی صدقی ورکون کی بانی چې د الله په ذات باندې ایمان دی چې الله اجر راکې نو ذکر صدقی ورکې ولګي نه څنګه لګي دا مطلب وتمسکو بزخارف الهدیان هر چیز لټیم شته قران لټیم کې بنا نشته مدرسه د قران نه دې نه ونځي چې ګوري مدرسه د درس د قران الحمدلله ثم الحمد شکر نو باسي الله کل الناس یغدو او هغه پاره به حجت حدیث پاک کې راځي الصيام الصوم والقران يشفعان فيشفعان قیامت پر باندې روزه او قران به سفارش کینی سفارش به کوي حجت الله کل الناس یغدو هر سړی چې دن دې سار کوي فبايو فبايو النفس فموت قوا ومبقوا ځان خرڅي څنګه وي نو سوق ځان نیکو اعمال لور کی فموت قوان دا ځان آزاد کی د جهنم نه جنت والے جوړ کی او سوق ځان معصیات لور کی نو دا ځان کی معصیات لور کی ډیر اجیر کی نو مو بقوا دا خپل ځان کی نه حالات وګرځي ضرور په حدیث کې نشي تار ختم کېبل هم کین یو سره راولګي دا نفس دې نو دا خرج کی پنه کو اعمالونو آزادی کی د جهنم نه او بلی خرج کی په ګناونو نو بس چلو شي مو به قوا تباہ او بربادی کی جهنم تلاړ شي تخر تون کې د نفسا پنه کو اعمالو چې آزادی کی نه چې د بدو اعمالو چې تباہ او بربادی کی او بیا یو نقطه الحمدلله چې صفات ثبوتیه او ته اشاره دا الله ثبوتی صفات ډیر زیات دي کنه هله کته نه وي ډیر زیات دي قل لو کان البحر مداد لکلمات ربي مددن په امداد کې د دې مخکینی دریاب سره نور سیایي دا سیایي غره د مداد معنا ده د مددن معنا غره مدد ده ها اصل چې ولو جئنا اگر کراو مونږه په مثل دې دریاب مددن نور سیایي ترې مونږه مددن په امداد کې نور سیایي راوړو چلا والبحر او دریا چې دې سیمانو نه دی والبحر او دریا چې دې يمده امداد کی د دریا من بعدی سبات ابقرن دا دریا چې ایشي او د دې دریا سره مدد کی نور و دریا ګنا نو لا سری وای کنه ما نفدت کلمات الله دا الله کلمات ختم نشي اوس معنا ولګي هلته معنا مه کوي ها خطرې وګورځو سبحان الله صبر صبر نشي نقطه باندې پېښ نشي الحمدلله صفات ثبوتیو ته اشاره ده الله تعالی ثبوتی صفات ډیر زیات دي نو چې ډیر زیات دي نو الحمدلله چې دې نو دایسرا تمل الميزان دا خډیر زیات کی میزان دلډکې چې الحمدلله وای او بل طرف ته الحمدلله سبحان الله تملأان ما بین السماوات والارض ماشاءالله صفات د الله تعالی ډیر زیات دي نو الحمدلله ثبوتی کې هغه ته اشاره شوا سبحان الله سلبی کې هغه ته اشاره شوا نو لہذا د الله صفات ثبوتی او سلبی دواړه دواړه دې اقرار او چې ذکر دی وکړو اسمان او زمکه بدل ډکما وای کنه مست ترغیب شه صدقې ته ترغیب شه صبر ته ترغیب شه قران کې ترغیب او ترهیب شه څنګه وي لکه کې ترغیب شو علیکه کې ترهیب شو ان ناس من الانصار فخلق د انصار نه سالو رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله نے سوال کو فاعطا نبی رسول الله ولور کو کړلا ثم سالو به ته او فاعطا به ور کړو اے بیت المال مال لاغلو دی موږ سره کوی حتا نفد ما عنده تر دې پورې چې ختم شو چې نبی رسول الله سره فقال لهم هو نبی اسلام دی تحین انفق کل شی بیدی کله چې خرج کار شي چې دا په لاس کې ما یکون عندي من خیر ما یکون من ما یکون عندي من خیر ارا چې ما سره خیری سمالی فلن ادخره عنکم زدا تاسو نه نه ذخیره کوم چې در کو مینه ومن یستعفف یعفو الله سوک چی ځان ساتي یومن یستعفف سوک چی ځان ساتي د سوال نه نو الله تعالی بم دې ساتي د سوال نه الله دې به دې او دا معنی هم کړی دا سوک چی ځان ساتي د سوال نه الله تعالی به ول بدلور کوي په استعفاف باندې سمانه د مخ بساتي د سوال نه ومن یستغنی او پراخه د صبر نه انشاءالله چې صبر او شي د دین لوی خیر نشته دی خیر نو غوړي چې صبر چې راو ته شي دی دا ډېر دی خیر دی باب سره لګي کنه لګي وایا رسول الله عجبا لامر المؤمن اے اعجب عجبا تعجب کی تعجب معاملې د مؤمن تا ان امره كله له خير د در پر ټول کارونه د خیر دی معاملې د خیر د ولې سزا لک لاحد او دا د اچا د پر نشته الا للمؤمن مگر د مؤمن د پارا ان اصابت سرا کوم مؤمن تا خوشالي ورسی شکرا نو دې شکر وباسي فکان خیر له نبي اوله خیر وان اصابت ذرا که تکلیف پتورسی علی لو فی مثل یجب شکر په شکر هم شکر پکار دی ذکر فکیف بلوغ شکری الا بفضلی سرنګ بر رسیدلو کړی شي شکریا د الله تعالی ته او د الله په فضل او په کرم باندې و ان طالت الايام وتصل العمر کرز اوږدی شي عمر ډیر زیات کی خدای الله شکریا نشي ادا کوله ځکه او شکریا ځان له الله نعمت ته نو پاو شکریا شکریا هغه ځان له الله نعمت نه پاو شکریا شکریا هغه ځان له الله نعمت نه تسلسل باطل دی وای کله چې بیمار شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بیمار شو چا علی شروش یتغشاء القرب دا ګر کړو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مصیبت فقالت فاطمه رضی الله تعالی وا کرب ابتا اسلام دې مصیبت ته فقال ليس على ابيك كرب بعد اليوم نن ناراض نه پس تا په پلا باندې بیا څه تکلیف دي تکلیف نه راځي خلاري سبحان الله حیات دنیوي خو د مصیبتونو لري کړیا حیات دنیوي سری لای تعالی ابي کی کرب بعد اليوم کا شری پرې کوې دې یو جاهل جاهلی پجاری بچی سره چې نه پوي په دې پوي چې نه پوي یو جاهل ورکوي چې نه پوي په دې نه پوي چې نه پوي دا جاهل مقعد دي چې نه پوي او په دې نه پوي چې نه پوي ګما او وی چې د الله په مخلوق کې په دې مسله چې څنګه څنګه پوي ګم دا ضرور څه پوي هو جاهل مقعد ليس على ذيك كرب بعد وللآخرة خير لك من ابانت الروح عن الجسد روح د جسد نه دی راځېدل ټول فقها دا معنا علما دا معنا زوال القوه الحيوانيه دا به چې تا هدايه کې براشي شریعت یې عاشق کې براشي او فضات کې براشي لغت کتابونه وګورئ الموت ضد الحیات موت د حیات سره فلما مات هر کله چې نبی اسلام مرش او موت بحبس الروح نه دی او بقبض الروح نه دی چې بدن کې سار شوی دی خاندانو ته چې ویری دا خپل توجیه ده فرد د شیعاګانو کې هغه مونږ تعویل کوو جمهور معنا ده چې روح د بدن نه وتل قالت یا ابتا اجاب ربن دا وی پلارا اجاب ربن دا قبول ته وکړه درس چې کله وبل چې راځه یا ابتا جنت الفردوس مأوا سر ته لګي یا ابتا جنت الفردوس مأوا یا ابتا الی جبريل ننا اے پلار جبريل ته خبر ورکو اوس پته چاله راځي فلما دفنا کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک دفن کړی شو قالت فاطمه رضی الله تعالی عنها اصابت انفسکم ان استاسو نفسنا چې دنه دا کول شو ان تحسو علی رسول الله التراب اذا الله په پیغمبر باندې تاسو خوري کې نه واره جسد د رسول ته نو تاسو جسد د رسول ته رسول نه وایي تاسو نه وایي جسد د تاسو وره فلما دفنا څوک د بدل شي بدن د بدل شي کنه پای کنه ولی دی وی چې تاسو روح دلته نه بلې کنه د جسد د رسول ته رسول نه وایي څه په دې غږ کې راځي تاسو تاسو تقریبا 33 غنټه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد الموت 33 غنټه پس دفن شوی شنو وای کنه څو دي وای کنه دې دې ما ته معاذ الله بي دین او کافر وای د دې وجه نه چې روح نه مانم دلته کې جنتونو کې مانم ته وای ته جسد د نبی ته نبی نه وای او بي دین او کافر نو دغه وخت کې تاسو تاسو کوم چې دا 33 ګټي نبی رسول الله والسلام بدن مبارک کې خروج نه و ځکه دی چې روح کله بدن کې کې قبر کې کې خدل شو او کاوی سي دی وی وی درې ورځې پس راغی ګرځي دا ګرځي ته خپل ځای ته پیدا کړل بیا بدن ته او دی دا وی چې نه ال سره خدل ته سره تعلق تعلق کم یې وایي تصرف موږ نه او معنی بدل کې پاول پای ته دا بدن قیام قعود تصرف دانه شي کولی نو دغه 33 غنټې د نبی رسول الله صلی الله بدن مبارک کی روح نو دا ته مې ځکه د قبر نه قبر کې خودل نه پس دې په ګروه راغلي دي اوس دا نه تاسو کوم چې دغه وخت دې جسد محمد رسول الله ته نبی وای کنه وای ته وایي چې روح دلته نه منې خو بیا جسد د نبي ته نبي نه ویل کېږي که نه داسې وایي که دغه وخت خو نه نو دلته نبي وایي که نه وایي نبي وایي جسد د پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم نو چې دغه ځای کې ته بې ادبی تا بې ادبي ده نو درې تینتیس ګنټو له روح نه منل چې د هغې د وجې نه توم بیا بې ادبه یې نو څه تینتیس ګنټې څه ټول عمر یو شان یې توم دغسې لګي خبر مطلب دې شي نبی اسلام کې وفات 33 دن کې پس دفن شوی خلافت مسله وا اوس خبر وا ملائکه جنازه کوله لګي لګي هغه شي 33 غنټې پکې لګېدلې څو لګېدلې 33 غنټې دا وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک کی روح نه مشتقی باندې چې مرده ولا سي علت علت ولا سي مرده کړه وکړه نبی ته نبی وي کړه جنس مبارک نبی وي کړه ظالمان دي ظالمان دي سترګې پټي او بل سترګې ودیم پټي شوړي دا سزا نه جنس له لامل سترګې ودی پټيږي نه دې دې څنګه نه